ستاسو په مخ کې لوست په دې آیاتونو کې الله عز اسمه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د فرعون لعین د زندګۍ حالات بیان کړی تیرا جمعه باندې ما تاسو تارس کړو چې فرعون په ابتدا کې یو ډیر خوار انسان بعض بزرگان وایي چې د د مور سره په کشتۍ کې سور او هغه وخت کې دا د غېږې ماشوم نو کشتۍ په دریاب کې ماته شوه مور یې ډوبه شوه او دی د یو تختې د پاسه پاتې شو اوبو یوړو د سین غاړې ته وغورځولو هلته چاره ونیوو وې ساتلو تربیت یې کولو د ده هغې نه بعد چې لوی شو نو بیا بیا دیرې پې باندې ساتلې د زمانې حوادثو انقلاباتو ته بادشاه جوړ عزیزانو په دومره خواره او بد ورځ د د تربیت شوه او د زمانه انقلاباتو چې څو وخت کې دنه بادشاہ جوړ ک او څو وخت تیر شو نو د اعلان کو چې زه خدای ما زخدای ما او زما رعایه چې څومره ده دا چې سهار را پاسې نو اول به راځئ ما ته به سجده کوئ هغې نه وروسته به بیا بل کار پسې عزیزانو حکم حاکم مرګ مفاجات د حاکم حکمو خلق براتلو دته به سجده کو درې درې نیم سو کال په دې اسنا کې تیر د فرعون سلور سو کال عمر سلور سو کال چې دغه غرور او تکبر انتها ته ورسید نو الله پاک اراده وکړه چې دغه غرور او د کبر انتها وشوه اوس زوال پکار عزیزانو دا یو ټکی یاد لرئ چې هر کمال سره زوال لازم فرعون ته د وخت خلق وی چې سرستاد دې خوب تعبیر دار چې ستا په دې بادشاہي کې به یو الک پیدا کیږي او هغه د لا سبا ته تبا کېږي او هغه د لا سبا ته غرق کېږي فرعون وی چې دا خو آسان کار دی هلک به څنګه پیدا شي مانا د خدای چې نو ځکه خدای مانا هلک به څنګه مانا پیدا شي خزې جدا کړې او سړی یې جدا کړ او هغه یو کو چې سره بخپل خزو ته نږدې کیږي بس خزو به بیا یو شي تړي به بیا شي چاله کړه پیدا نشي چاله بچا پیدا نشي کم خزو چې حملو بچا بچو شو کدینه و نو پرې بخوا او کالکو نالال به چې اسې نه کې دې کې هغه هلک چرته راشي چې چا د لاسه به زغر کړي او یا زر هلکان یې حلال کړ او یا زر د خدای شان ته ګوره د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پلار چو هغه د خزو په سره باندې څوکیدار لګو چې ته بدل ته پیرا ورکې چې څوک سره خپل خزه ترانش او علوق نشي او اغالت پیدا نشي چونکه د موسی علی السلام مورم دغه سره کې نو خبر او شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور چې څه وخت موسی پیدا کېده لاړه چرتا یو طرف ته بچه پیدا شي چې پیدا شي خاون ته وایي چې زما حضور شوه دی خدای دې دا به څه کیږي اوس ځه راکه چې زه خپل خدای له بوزم نو ګیره سپینه د چې د شورو شو نو خپل وزیر ته وې حامان ته چې زما خو ګیره سپینه شو دا خلق به وایي چې دا خدای سپین ګیره شو هغه ورته وایي چې پام کوه چې د خدای نه توبه و نه باسي او د دې سپینوالي علاج به درته زه وکړم عزیزانو که لږ غوندې سوچ سمج لرئ بعضې وخت کې که فرعون هم د څه نیکۍ نیت کړو نو مرګرو نه دی پرېښی نیکۍ کول په دې خبرو پوهیږي کله وې چې دا خود سپینګیره شوم پکار دا دي چې دا خپل اراده پرېږم چې ګینه زه خدای ما نو هامان ورته چې پام کوا چې غبراو نشي د دې علاج وزه درته بیا د سلور سو کال بادشاہ او په سلور سو کال بادشاہي کې د د په سر کې نو وکړي او سلور سو کال د خدای داوا کړي نو ما دا ټکه تاسو مخ کې عرض کړو چې کم شي چې کمال ته ورسي ناغه سره بیا زوال لازم د خدای عادت په کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کم شی کمال ته ورسی نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریب او مالدارم شو بادشاہم شو خدای انسان ته وې دنیا ورته سجده مو کړې دا کمال اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړ په دې سره پوېږي نه د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د ته پتم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او دته پتم نه او هغه د کور د اور نه د خاتمه شي او د تبعی شي او د تپتم دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل سي او دا ایمان لري چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او دا چې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کی داسې طاقت په دې په دې کائنات کې نشي عزیزان موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی شو او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړو داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو مونږ ای بغړې او چيله سرولې کوی ته بچراله ګډو چېړو له به اوبه ورکولې پاکوي او داسې بوکه وه چا به څلوېښتو کسو رایستا موسی علیه السلام چې ورغی هغه په یوازې ځان هغه بوکه راوړي اجنکه لارې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکه راوړي ورته تاسو ته تاسو کې د عالم پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا لګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکر وي ولی چې یو پیغمبر د سلیخ په پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې ده د سلیخ په پهلوانانو عمر یې نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوي نو د یو پیغمبر قوت د څلور سو سره عمر په دې ملک دا څه خلقم تیر شي دي چې هغه دا به چې پیغمبر ته ډېر خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړې او مونږ ته څلور نه زیات نشته مونږ ته فلور خزي جایز دي او پیغمبرانو ته لس لس او سور لس سور لس او سل سل جایز نو پیغمبرانو ته کد قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته شپارس سو خزي رواوي شپارس سو او الته خیال د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیات او خزو اجازت په دی وجاو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خزو په ذریعہ خزو ترسي نو پیغمبر ته به د ډیرو خزو ضرورت زکاو چې دا خزه به مبلغین وي او د خزو ته به د خدای دین رسو الته د قوای شهوانی خیال نو کین یو پیغمبر ته د 1400 خزه پکاره تا ته څلور ښځې روا دي نو ته خو څلور پوره کا که بیا پنځمې ضرورت پېښ شو بیا به تا دپاره څه خبره جوړي نو شعیب علیه الصلاة والسلام لونو ته وویل چې بچیه دا هلک هر څوک چې دی دا پیغمبر دی ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د څلوېښتو پهلوانانو برابر ورشئ تاسو ورته ووایئ چې زمونږ پلار غوښتی دا جنکه رالی او شعیب علیه السلام سوال جواب موسی علیه السلام ته ووایي موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ډېر خدای زې چې چې روان شو نو هوا لګېدا نو موسی علیہ السلام دی جنکو ته وې چې تاسو رستو شئ او درستو نه ما تلار خایل چې زه په کم طرف بزم دا چې مزه چې تاسو به مخ کې روان یې او زه به در پسې روان ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامع د انسان چې دی بدن سره ونخري او اندامونه د بدن چې دي دا پکې ښکاری بیا د موسی علی السلام ورته فرمایل چې ما ته حیا راځي لہذا تاسو رستو شئ او زب مخ کې روانه مو مخ کې ما ته لار د حیا د عالم ته وګورئ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا قبول کړ چې ډېر خود دې لور په مہر کې بته دومره موده فلانه خدمت ما سره کړو موده تیر شو نکاح وشو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تدغه وخت کې خدای پاک وایي اشرف روډ فرای فقیر خان جناب پر خان قرار سات ملایږي او د دې نه علاوه د دیني تکارو په څټه به هم تاسو لا د دې دکان نه تر لا پکېږي شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر په څټه غرور چې دی هغه د انتها نه بار موسی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو چې را روان شو دغه ځای کې د بیبی تا دردځای شروع شو بال بچ کېدو قصه شروع شو موسی علیہ السلام دی بی بی ته وې چې تکینا ا لری لګرا غو د ښکاری چال تن زتا ته سور یا رڼا سر شعر اور دې جو ورغلې دې انت نږدې نو आवाज ورته وشو چې موسی فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوا کړه وباسا ته په یو پاک او مقدس وادي کې ولاړې کړه وباسا دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شوې دا وخت کې الله پاک منصب نبوت چې او موسی علی السلام ته ورکړ او بیا چې تاسو کو دې لاس کې انسان نیولې ورته وی چې ما تلک به یمین ک یا موسی تا دې لاس کې څه دی موسی موسی علیہ السلام ورته فرمایل هي عصا الله تی تپوس کو چې ما تلک بیمین کیا موسی تا د لاس کې سدي په دې جواب دومره پکارو چې هي عصا دا زما لاس کې امثال نو دا خبره دومره وګدا ولې کړه چې هي عصا يتوکا عليها واهش بها على غنم دومره وګدي خبره ته ضرورت مفسرین وایي چې خبره داوا سرکشی چې د حد نه تیر راغې موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده ما جبه کې لکنت ده ما سره یو معین او مددگار پکار ده نو الله ورته فرمایل چې تا سره معین او مددگار هارون وزیر هارون چې ستارو ده دا مې پیغمبرم کو دا بستا معین او مددگار دی دا دوار راغ فرعون په دربار کې ناس ته موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله خو ډېر جابر او ظالم بلا ده او زکه ورشم واغتا ستاد توحید دعوت ورکوم نو کاغذ زور ازمائی کولا نو زبت کو خیر اغا خودم زور استعمالی بادشاہ دے د فوجونو او د لښکرو خاوند نو الله ورته وی چې اے موسی داغه د ټول فوج او د لښکر جواب بستا د امثال کوي چې پوه شي پستر ګوي چې ورانه کوي دا امثال داغه مخه ته وګرځوا بیا تماشا کوا چې څه بچو موسی علیہ السلام سره د امسا ننوت چې ننوت نو فرعون ته وایي چې لعینا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته څنګه خدای نه ته زما په کور کې نه شوی او ته ما ته وایې چې ته خدای نه روي نه الله وی ما دا وخت موسی علی السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دې فرعون مخه ته وغورځاو فیضا هی صعبان مبین ناګهانا دا غمسان یو لوی اجدها جوړ علماء وی چې هغه اجدها دا سوا چې لاندې شونډه په ځمکه پرتا و او پا شونډه د فرعون په محل پرتا و دومره دا خلا وازه و فرعون چې څو وخت کې د اجدها د خلی ته وکتل نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې دا بلا را ټینګه کا ته چې سره ټیک وې زې منم او مونږ دې کړې کور ته مفسرین وایي چې دستونه په دې یاري ولګېد سلور سو دست په دغه ورځ دې یاري تللی سلور سو دست خپل یو اډوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غل نشي ټینګول تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا تبیادا سے لاس کو بس امسا چې دې ټیک شو بیا راووت چې بیا راووت موسی علیه السلام ته وایي چې خدای ته دی وایي چې را میدان ته شي زما او ستا مقابله ده موسی علیہ السلام ته ورته چې ټیک ده اوس د کم میدان ته یو میدان مقرر کو او ورته وی چې ته هم جادوګر عظما دي جادوګر سره ته مقابله و فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته راجمع کړ او سلرمان او ماران او دا چیزونه جوړ کړیو موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشه کوي چډر سات تیر شو دوی خستړي موسی علیہ السلام ته فرعون وی چې اوه خدای ته دې دې مقابله وکړي کړه هغه خلا خدای مال یو شهر کړې دا به دې مقابله کې رام صاحب راځي اور ورته چې وروي ورزولا الله فرمایي افغانستان یو اجدها جوړیږي او چې یو څای راخ کداغي جوړ کړي ماران او لرمان دا ټول راخ کو ختم د جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې ده دا لرګي راخ کو هړک دا مقابله چې دا یا خدای کولې شي او یا پیغمبر کولې شي دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن بس جادوګر ټول والقی السحرۃ ساجدین ټول جادوګر خدای ته په سجده پریوت دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن دی بس جادوګر ټول اول قیا سحرت ساجدین ټول جادوګر خدای ته په سجده پریوت چې پریوت فرعون ورته دا څو بل کوم خدای دی چې تاسو په ایمان راوړو نو جادوګر ورته وایي چې او ټیک دا ته هم ځان ته خدای وایي لیکن آمنا برب موسی و هارون آمنا برب موسی و هارون مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علی السلام د دریاب غاړې ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅکی رستو فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی اوس بزک سکو نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب اوه اوه دا پامسا چې دریاب له گزار ورکو په دریاب کې دولس لارې جوړې شو موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روانو په دوله سلارو کې ورکوشو او پکې روان شو علامه ابن خلدون وایي چې کمی لاری کی چې خلق روانو نو د دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا الله غتی دروغجن بس جادوګر ټول او القیا سحرۃ ساجدین ټول جادوګر خدای ته په سجده پریوت چې پریوت فرعون ورته وی تا سو ورته وی آمنا برب العالمین اے فرعون آمنا برب العالمین من رب العالمین ایمان رو ورته رب العالمین خو زیم کنه زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو نا جادوګر ورته وایي چې او ټیک دا ته هم ځان ته خدای وې لیکن آمنا برب موسی و هارون آمنا برب موسی و هارون مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې موسی علیہ الصلات والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅکی رست فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی اوس بزک سکو نو الله ورتا لار برابر ہے ورته وی اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب اوه اوه دا پامسا چې دریاب له گزار ورکو په دریاب کې دولس لارې جوړې شو موسی علی السلام سره چې څومره مسلمانان روان په دولس لارو کې ورکوشو او پکې روان شو علامه ابن خلدون وایي چې کمی لارې کې چې خلق روانو نو د او بو دیوالونو دا لار دا دلته دو بو دیوال دی دل بل لار دا بیا دو بو دیوال دی لار کې چې کم کسان روان دي نو هغه رکه رااله چې هغه خوانه لار والا مرګریم جوړو بو یا وره نو الله دو بو په دې دیوال کې ورته کرکای جوړې کړې کرکای نو دوی به په لارم روانو په کړکای کې به خپل مرګرو تم کته یعنی الله دومره رنجشم د دوی نه برداشت کولو چې تعالی ما په دریاب کې لار درکړه نو دا خو مال ګرانه نه ده چې ته مرګري تم ګوره په لار کې روان نو په دریاب اوبو کې ورته کړکای جوړ کړ دی شوره وته فرعون چې راغې د غاړې تنو او درې دا پوښ چې تبا کېږي قوم ورته وی چې ورځور پسې کنه ته څنګه خدای نو غیرت ونیو خور ته پته و چې موسی په حق دی او زما نن د تبعی ورځ ده خدا زما په کور کې لوی دی اوس به زه د پیغمبري منم دا زما په غیږ کې لوی دی زه به د پیغمبري منم نو فرعون د موسی عناد ټینګ کړو کینی ورته پته ولګی دا چې نن زه تبا کېږم ورکوشو او چې د دریاب به منسته شو الله او بو ته وی چې ویني سا او په پیدا شو چې ویني چې په کوم دریاب کې می فرعون سره د قوم غر کړو دولس لارې می در تپ کې جوړې کړې بیا می دو بو په دیوال کې در تکړ کای جوړې کړې فانجیناکم د دریاب نه می تاسو له نجات درک واغرقنا آل فرعون فرعون می سره د آل پاوبو کې غرق وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو د موسی علی السلام سره ولاړ وئ د دریا په غاړه او تاسو تماشا کولا تاسو ورته کتل چې تاسو مخکې دا دومره عظیم قوت راونیو دومره لوی طاقت مالک مې راونیو فرعون سلور سو کاله بادشاہي کړې و سلور سوا کالا او په سلور سوا کالا کې په سر کې نو درد شوه فرعون سر رويستو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې موسی اخره ته دی وای چې ما بچ کی پتا ایمان راوړم توبه کوم فرعون په هغه وخت کې اراده د توبه وکړه چې څو وخت کې د په غرغره شو نو چې څو وخت کې احوال د آخرت په سړی منکشف شي او قریب الموت شي نو باس د توبه د کافر نه قبليږي او باس د توبه دا د مسلمان ته د انسان تصور دا پکار دی چې 24 غنټه بدد دا تصوری لکه د موسی علی السلام په زمانہ کې یو شپونو اشپون چرته اوریدلی موسی علی السلام نه چې داسې الله یو ذات ته د دومره کمالات و مالک ته د دومره صفات و مالک ته و غیره و او شپون خو چونکه د شپون قلو هغه دا خیال کړی دی چې دا الله بم چرته د انسانانو غوندي یو لوی انساني نو هغه به وی چې یا الله ته بچرته زما خو ډیر خوښي جامع به دې خیره نشوي چې درته لګي وینځم یا الله ته بچرته زما د دې ګډو د چلو ډیر خپای دي چې دا در باندې اوس کوم یا الله ته د دې ټول کائنات تصرف تصرف کوي ته بچرته ستړی شوی به چې لګا چاپی دی وکم دا د وظیفه چرته موسی علی السلام بلاړه تیرې دو پر پیښ شو چې دا وورې دن ورته وو دې اړه دې غر کښه داسې ویلې ولې ویلې خدا خوراک کوي خدا ستړي کیږي قران کې راځي کنه الله لا اله الا هو وای معززانو لا تاخذه سنتن ولا نوم الله پاک لنه خوب ورزي او نستړی کی نو موسی علیہ السلام غشپون ته وی دی خدای بنده دا ته څه دا خواره خبره ده کفر کې ته بچرته استړې به چاپی به کو جامې دی وینم پایدر باندې اوس کوم نشکون ورته وی چې زه خو ساده غوندې ما نو موسی عليه السلام ته چې والله ک نور پوي ولې کافر شو بس ګډو چیلای په دې پرې خو لار یو کنده کې سم لاستو چې وا خدای نو زه خو پتا نه نه ما او ما خو ته یادول استاد پیغمبر ویل چې ته کافر شو او زه څوک نو مولانا روم وایي بندے مارا چرا کر دی جدا موسی علیہ السلام ته وحی وشو چو موسی ازما یار دی ولی مان جدا کو خدای ورته وی چې ازما یار دی ولی مان جدا کو دا شپون خو خدای وی زما یارو نے برائے فصل کر دن آمدی اے موسیٰ ما خود دید پارا دنیا تا لے گلے چی ما سر خلق یاران کا ما خود دیل نہیں لے گلے چی ما نا یاران جدا کا ورشا زما د ذات او د صفاتو تبلیغ ورته وکا زما شان ورته وخایا نو بیا تماشا کاوه دمازی دانو چه دازه صفائی دازه د کفر الفاظ ویم الله ورته یار وای وای ورته کنه چې دا دې صفای او نیت پاک مور دمر لویا خزاوا دمر لویا خزاوا چې موسی علی السلام ته وی چې بچیا کوه تور تروانه د خدای راستا کمزور ما د موز نشم کوله کرا تماف شي نو چې موسی علی السلام کوه تور تلاړو نو خدای ته وی چې مور مې وی چې کله مونږ را تماف شي ولزور توای چې مکه و مونږ بیا چې څو ورځې پس دی کوهی تور ته تلو ویل بچیا دې خدای پاک نه پوښتنه وکړه چې مهرباني خو دې را باندې وکړه مونږ دې را تماف کو چې ستا نوم څه دی چې موسی علی السلام ورته وی څو وخت کې چې ستا نوم څه دی وای چې ورته وای چې هغه وی چې زما نوم دی بے پروا بس یو وای ناری کو د کټه ځان غرزولو ولی مورې ول بچیا والله کوم قضا کو وی چې ولی وی دا غلوم چې بے پروا ده نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کی زه به سو کوم بے پروا خدا باندې چې چا پروا نه لري کنه تاسو خیال موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وی چې الله ته ودکېږو الله ورته فرمایل چې موسی یو بوتل راواخل او لاس کې ونیسه ولټه راخت بوتل راواغستو لاس کیونی وو الله پاک پس نره غوندې باندې نسیم راوالو زولو او موسی علی السلام ته خوب ورا او چې د خوب دچکای والا راس چې بوتل د لاسه پریوتو مات شو چې ویښ شو الله ورته سپوي شو وی الله خپوي شو وی موسی کزو د کېده نو دا ټول کائنات به تر اوسه پورې باقی نه وای پاتې دا ما ټینګ کړی دی نو دا کائنات به مو سپورې داسې مات وی لکه دا ستا لاس کې بوتل چې مات شي موسی علیہ السلام یو ورځ خدای پاک ته وی چې یا الله ته د خپل انصاف ما ته وخایا انصاف دا خو آسانه خبره ده ورشه او د دې فلانې چینه پلا غاړه کېنه غږ مه کوه چپ غلی یو طرف ته کېنه موسی علیہ السلام لاړو د چشمه په غاړه باندې کېناستو پدې کې یو بڑا راغ چې لارو یو ماشوم الک راغی او به اوس کړي چې ګوري امیانه پرته ده نو اوچته کړو او تخته چو تخته دو پدې کې یو بل سړی راغو او به اسکل چې او به اسکل هغه ګډا چې دی واپس راغو او دې سړی ته وایي چې دلته ما نه امیانه په یو ته وده پیسو هغه ما خو نه لیدلې څنګه تا نه لیدل بل څوک اډو راغلی نه اوس هغه ته دا څه پته و چې ماشوم تختولې ده لیدلې دا نه ده لیدلې غستې دا نه ده غستې خیر هغه بوډا سره تورا و راوی وستاو دې بل سړی نه سر واډو مړی موسی علیہ السلام خدای پاک کو ته وی چې یا الله غستا انصاف داد امیانه چا یوړاو سر دې کې د چا پرې کو ویلاو اے موسی دا زما انصاف سپوږ وی یا الله زه خو پوه نه شو وی واوره د کوم ماشوم چې د دې بډانه امیانه یوړه د دې ماشوم د پلار امانت دی بډا سره پروتو دا بډا په منکرو د دې ماشوم د پلار نه دی بوډا امانت ایثار کړی او نه ورکول د دې ماشوم پلار پکې مړ شو داغه حق د دې بوډا په غاړه پاتې نو په دې چل باندې مې د ماشوم ته د خپل پلار حق ورسو انصاف دی کنه خدا مړی چې کو وې دا مړی چې کو دا داسې چلو چې د دې بوډا پلار چو د دې مړی پلار وجلې دته پتا نه و په دې رنگ می په دې بوډا د پلار بدل واغستو دا غسړی نه خیال مرا پوی مونږ نه او بدل بدر نه واغستې شي موسی علی السلام ته خدای پاک وی چې وای اوس دا زما انصاف دی کنه دی و یا الله دې نه زیات انصاف بل څه نشي اوس په ظاهر ته ګوره عقل حیران شي چې امیانه په کم رنگ کې پیاوړه سړی په کم رنگ کې په مړ نو ظاهري طور خو ورته عقل حیران شي لیکن معنوي طور چې وګوري هغه عین انصاف شوی دا به تاسو لا پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دیني تقاریو کې سټي به هم تاسو لا د دې دکان نه تر لاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټي نو قران کریم کې الله ذکر کړی دی د هغه خلقو چې کم خلق سره او سپین جمع کوي او دا الله پلار کې نه خرج کوي نو د دې خلق انجام بدای لکه موسی علیہ الصلات والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د د ترزو یو قارون قران کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علی السلام د تر زویو او دومره مالدارو علما لیکي چې په دولس قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علی السلام چې ورته وي چې زکات ورکا څومره ورکم دومره هغه چې زکات را ټول کو هغه څلوي ډیره جوړ شو چې ډیره جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو ځنه شم ورکو موسی علی السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبرې موسی علی السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق تینا ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاش څوک او بوي چې ما اوري د خبره د بیګا ما سره نوذ بالله بدفعلی کړی دا بدا بک سوالا او په مجلس کې به په موسی عليه السلام دا الزام لګي هغه ول ډېر بک سواغستو د موسی عليه السلام بیان چې هغه تا وراله چې وراله پکې کې ناشتا چې موسی علی السلام خا په خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام لګوم اوس د الله دې د شان تا ګور را پاسې ده په سمیت او خلین اوزی چې اشهد الله اله الا الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي وا چې د په موسی علی السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان می پراوړ الله اکبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام اورر لوی جلالی شاه نور خپش اسمان ته وکړ الله ورته دا وخت کې جبريل راولې غلو ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارث ور سره کې موسی عليه السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي مینسا بزمکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولار دی او تماشا کوي چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ مې کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس چې غیر شو اوس یې سم نکی سلور سو کال او شو چې ستا اصلاح نه کېدا سلور سو کال اوس یې سم نکی نو دا قوم ولار دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوزي تر دې ګوډو ګوډو را بیا ورته وی خوزي تر دې ملا دې مرای مرای پورې را چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي هغه وینا ورشي د ټوله خزانه راوړي سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کې خوې بیا ورته زمکه ته وی چې خوځي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پوره قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو چې ګورم تا باندې مې شپه وګې راوسته سره د بچو مې نهار کړې ګورم چې ته ما ته رجوع کای او کته یو بنده ته رجوع کای دغه نه پاخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقاید د چا کې دې دروستي د چا کې دې د چین دی د چا کې دې د امریکای دی د چا کې دې د انګريزانو دی د چا سب بلا دی د چا سب بلا دی بارا لاغه سره زما کار نشتا زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قران کریم سره او چې کوم ما تاسو په مخ کې بیان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره په اخلاص دعا وکړئ چې خدای د پاکستان قانون قران خدای د پاکستان قانون قران یا الله دا موجوده بر سره اقتدار طبقه که قانون نه راولي خدای داسې طرف ته ورک کی چې باد په دې طرف را خدای د ملک حکمران هغه خلک کی چې ستاد قانون تابعدار ستاد قانون اتباع کوي شرم پرده مو ساتي دعوت ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس لاري کچهري ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان جناب فرخان قرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تکارو کې څه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې څه دا به تاسو لا